په بیان دا غاشیاو کې چې په هغه سره شفا باطل ګرځول شي د دې باب د ما قبل سره هغه چې کوم دا ربط ده په دې باب کې بطلان د شفی ذکر کیږي او قانون دا چې هر بطلان سبق ثبوت غواړي یا صورتنا یا معنا نو مخکې ټول هغه تیزونه ذکر کېدل چې په هغو سره اثبات او ثبوت ته شفه راشي او په دې کې تاسو له هغه تیزونه ذکر کوي چې په هغه سره بطلان د شفه راشي په دوه منځ کې مناسبت باب ما تبطل به الشفعه قاعده دا یاد کې چې بوتلان د شوفي اغا راضی په انکار د طلب د شوفي نه یا قولا یا فعلا یا قولا یا فعلا چې د شفیع طرف نه انکار راشي یا قولا انکار وکي یا یو داسې فعل وکي چې د هغې نه انکار او اعراض هغه معلومیږي د شفیع له اخیستلو نه دې ته دا قاعده را په دې سره بیا شفا باطلي قال امام قدوري فرمایي اذا ترك الشفيع الاشهاد چې کله فریق د شفیع طلب اشهاد حين فاغوك علم بالبيعه چې کله علم حاصل شو د شفیع ته په بیع د غدار باندې خو په داسې حال کې چې دا شفیع قادر علی ذلک پر اشهاد باندې او د اشهاد الکوي طلب کول کول بطلت شفاعته شفاع باطل شو صاحبانو دلته اشهاد نه هغه د اشهاد معنا مصطلح مراد نه ده چې هغه طلب تقریر ځکه طلب تقریر دا لازم نه ولا کوي په وخت علم بالبيع تاسو یاد کړئ کا طلب تقریر هغه ته چې یا د بای څنګه مطالبه ده شوفیو کې یا دا مشتری څنګه یا دا مبتاع څنګه دغه شهاد دا لازم نو په حین د علم د شفیع کې په بیه باندې نو مراد شهاد نه طلب مواسبت سره طلب مواسبت نو بیا د هغې نه تعبیر ولې هلکه وایه په اشهاد باندې وکړه نو ستاسو معاشي وایي چې د طلب اشهاد او طلب واسبت منځ کې ملازمه ده د قاضي څنګه قاضي به هله هلکه وایه هغه شفیع ته حکم په اخذ د مشکو باندې کوي چې کله مخکې طلب اشهاد او طلب محاسبت دواړه کړي د ملازمې د وجنې طلب محاسبت تسویل طلب اشهاد تاسو ما شوی لیکل دی ویل کتاب کې تل تاسو نه اوس دا ونه کړل شرط دا چې د قادرو په طلب یې لکه مواصبت باندې څه قادرو طلب مواصبت باندې او یا بعض علما فرمایي چې دې ته طلب اشهاد ځکه ویل چې اکثر دا طلب مواصبت خلکو مخ کې کیږي اغلب دا رسي تاسو سره مجلس کې څوک ناشته ته ټوب واچي چې غوکه چې زه شپه غواړم تاسو شهیدان دي د دې وجنه طلب صورت وي اشهاد خدا نه چې دا په طلب اشهاد باندې قادر وي کله علم بالبيع راغی او چې د خلک ولا کوله یو سره را خلک لاس ورته ونیول یا د نس دوسیه د طلب مواصبت اونږي او نیولې دا هغه چې یو ګنټه لکه باندې تیر سره یو بزرګ نیک سره هغه یو دښمنانو نیولې سره ولو دښمنان نو دښمنانو چې نیولې په خپل باندې ولا بالغ کېخي او د نه په اثبات شروع کړي نه په اثبات چې هغه قلبي د هغه کسا بالکل فل بند دي کنه هغه نه په اثبات کول په اثبات چې سړی کې بیا سا بالکل بند حرکت نه کوي په دې وخت کې اگر د طلبي هغه محاسبت په هند علم بالبيع کې اونکړو خو قادر خلو ور باندې که قادر ور باندې نو نو څنګه قادر خلو باندې لاس ورته نیولې غریب ټیک شو مولا نو شرط دا ده چې کله دا شفیع خبر سي په بيع باندې او د قادر په طلب محاسبت باندې نیوي او د غلې ناس په خپل اطمینان سره سره د مواصبت نه کی دا دلیل د سره د اعراض د کومګ دا حق شفیع کمزور دی دا مضبوط مضبوطی دل ته ضرورت نه او د مضبوطی دل لارې د بدی طلب مواصبت طلب شهادت نور هغه طلب خصومت خاص د قاضي طرف نه ولل اعراضه جاءت الاعراض د شفي عن الطلب د طلب نه چې خبر هم شو قادر هم دو بیا تر دې مناسبت نه کی دا دلیل اعراض دا فعل دی فعل قدرت ولې شرط وهذا شرط کول د قدرت دا ثابت دي لان الاعراض دا اعراض د شفي دا خستل د صوفین انما يتحقق حاله الاختيار دا اعراض ثابتيږي په حال د اختیار د شفیع وهي حاله الاختيار عند القدره چې قابل خوې کنه لکه په طرف مواصلت چې په طرف مواصلت قادر نه دی بیا لکه اختیار د اختیار د سن قدرت چې قدرت نشته لکه سره رشوه باطله دا یو خبر طلب مواسبت خي وکړل ٹھیک شو خدا طلب شاه چې کوم طلب تقریر دا هغه نه کوي او قادر هم دی ور باندې قادر هم نه باندې خاله کوي نه د بای څنګه لکه طلب تقریر کې نه لکه د مشتری څنګه نه د مفتاح مبيع څنګه خپل ناس ته لکه اعلان د درایوند اجتماع خدای شان ده پښتنو په اوس وسه شي کې لا لکه دا نصف شفا باطل الصلاه كذلك لا شان ده باطل الشفا ان اشهد في المجلس اه مجلس کوئی طلب محاسبت وکړل ولم يشهد على عهد المتبايعين ولا عند العقار آه وقد اوزعنا فيما تقدم تدي التفصيل ما في شيء اه في اشهد دا بل صورت بای دا بای دا بیا زمکه خرڅ کړه دا زید دا بای او دا امر مشتری ده نو دې بای په دې مشتری زمکه خرڅ کړه او دا شفیع ده څه شافی بای ته وایي چې مړه ماته یو څو روپۍ راکړه زه دعوه د شفیع نه کوم یا دی شفیع مشتری ته مړه ماته یو سور روپۍ راکړه زه دا ونه شفیع نه کوم ٹھیک شو خبر پوری کنه پوری اوس په دې صورت کې آیا دا صلح د شفیع نه په عوض باندې صحیح او کباطله دا صلح په عوض باندې باطله ولیکن کار وشو صلح صحیح نشوله صلح صحیح نشول چې نسو صحیح نو نه په بایې باندې ورکول لکه د پیسو لازم دي شفیته او نه په مشتری باندې پیسو ورکول لازم دي ها شفیله خو څه مسله ها البته کې بایې او مشتری بل فرض تقدیر پیسې شفیته ورکړي په وځ د پر خوذل د شفیع کې واپس کوي به وایي څه څه دا خبر خو شو په پاتې سو لکه هغه څه کارو شو نو د خپل شریعت وایي چې شفیع هم باطل شو شوفه هم معلومه ده چې د وصول ور باندې غواړي دا د الکن اسقاط ته شوفي راغی او عوض ثابت نشو اسم لا وان طالع من شفعته چې رسول هوا کړه شوفي نه على عوض فعوض باندې پیسو باندې 1000 باندې مثلا شفعته شوفه باطله ده ورد العوض عوض واپس کوي دا شفي یا بایله یا مشتري ولی دا دی چې عوض علی 1000 روپے نو عوض مال دا عوض سره مال دا 1000 روپے دی یا د بیان اخلیا ها د مشتری نه دی باید ته واپس کی مال کا حق متقرر که غیر متقرر غیر متقرر ځکه نه طرف محاسبت کې نه طلب شي هغه غیر متقرر تاسو فی کنه فی دا جوه خبره ده نو دا عوض بلا معاوضه راغی او عوض بلا معاوضه یا سود یا رشوت دی یتوی سود یا رشوت دی فلهذا دا رشوت پښتو پی کنه پی دا څه وایي مثلا الشفعه ورد العوض فقط کې به ځکه حصول عوض بغیر معوض راغ بغیر لك مبدل راغ پښتو پی کنه پی ځکه یو طرف تمال بل طرف ده حق شفینا او حق شفیت اعراض اعراض خرطول جائز نه لان حق الشفعه ليس بحق المتقرب حق شفي حقي اوس مسله باندې خالي تور حق د تملک نه مالک نه ده د دې مبيعه مالک نه ده نو د حق د ملک نه ده بلکې د حق د تملک ده او ملک یا د بایع ده یا د مشتری د مشتری ملک ده که بایع راغلی نه دا د د چې کوم حق دا هغه حق ته ملک ته ځان مالک جوړول دي استقبال کې نو چې دی لکه عوض اخلي نو څه عوض اخلي عوض چې اخیستل کېږي د حق الملک اخیستل کېږي نه د حق طالب دی تملک څه مسله ده وهو مجرد حق تملک فلا يسه الاعتياد نسي کېږي اخیستل د عوض عنه د دې مجرد حقنا د حق د شفیل ولی دا حق د شفیل شفیل لپاره دا خلاف القياس وموافق القياس زر زر وایي لکه تاسو د علم پته به اوس لګیږي خلاف القياس تاسو یاد کړئ تاسو خلاف القياس نو چې خلاف القياس لپاره د څه د ضرر نوس فلا يظهر ثبوته في حق الاعتياد نو حق ده شو فيه دا خلاف القياس د دفع د ضرر د شفیع د خپل ځان ضرر به ته پکې البته که د په حق د شفیع سره فائدہ لکه ځان تر اجل به ولا د حق د فار نشي سمجھرا څه مسله ته تیار شي حق د شفیع د ثابت خلاف القياس د څه د فار د دفع د ضرر د فار او د چې عوض نه اخی دفع د ضرر علاوه کې جلد منفعت را جلد من جلد المطلب رشاله په حق شفیع نه ول شي خوش بس الله مستړي وینو خلا واو ما ته وکسي که یو شفیع دا اسقاط تشفیع دا معلق کی په دسی او شرط پوری چاره شرط صحیح وي شرط صحیح صحیح وي جائز شرط بیا هم دا شرط معتبر نه ده شفا ساکت او که هم دقه شان ته که شفی دا اسقاط د شفی معلق په یو شرط فاسد پوري بیا هم دا شرط خاص فاسد ده او شفاء ورته رسول فاسده ځکه چې په جایز شرط باندې شفا فاسده ګرځي نو الکه په فاسد شرط باندې خو به طریق الحلوا چې کوم نه لکه وایي ګرځي الکه ساکن کوم څه مطلب اوس تاسو وايي ولا يتعلق نشي ولا يتعلق اسقاطه نشي معلق يدلي ساقطول د حق شبه بالجائز من الشرط ده جائز ولا غير جائز فرق هغه تاسو دی مولانا کړی ده پښتو په کې نه پی شرط جایز ته وایي شرط الکوا همیش شرط جایز چې غیر د مال وي سوي غیر د مال مړاله کې زما تاسو شپه پیدا چې د کور کې زوسیه پرې کور کې غیر د مال دا شرط څه یعنی د شفیع ته انسان دا شو دوه پرې ګډه خو په دې شرط باندې چې زه به اوسېږم په دې کور کې ماته په کرایه راکې یا به زه پکې مفت اوسېږم هیڅ سمونه او کمالو هغه شرط څه ده فاسد مش مسله باندې په نو فدوالو صورتونو کې لکوا دا شرط باندې به عمل نکي نه په بای باندې نه په مشتری دا لازم نه چې دا کور لکه د یا په اجاره ورکی ها او یا په اجاره باندې ورکی چې چرته د دې دوړو خپل خو خنو هیڅ مله ها همدا کا شانت ها البته شوفه باطل سره شوفه باطل سره شوفه ساکت شو مش مسله باندې یا دا ونه شوفي کوله دا رقم چې ورته ما ته نظر وشي راکې نو په بای په مشتری باندې ورکول نظر وشي لازم نه دي کول ورکړي نو لکه دا په شفي باندې رد کول واجب دی البته شفا شفا تاکل کوم شي ولا تعلق اسقاطه بالجائز من الشرط ففي الب... فبالفاسد اولى فيبطل الشرط شرط باطل څه باغي عمل نه کیږي ويسه الاسقاط صحیح اسقاط په دوار شرطونو کې د شوفي ګرځا لکه کټه بات وکذا همدا شانت دا شوفه باطليږي لو باع شفعته بمال نو تاسو ماشي پرې کې تفصیل کړل خو دا شراه او تفصیل نه کړی شفیع د خپل شفا خرڅ کړل څه مایه ته ویلي چې پتاي خرڅوم مشتری ته ویلي چې پتاي خرڅوم د دې متن عموم معلومیږي یو بل چاته ویلي چې پتاي خرڅوم ته په یو ټولو صورتونو کې د شفیع خرڅول دا ناروا شو چې سمونه نه په بای باندې ورکول نه پیسو لازم دي نه په مشتری باندې نه په رجول ها اخر باندې خو شو مثلا باندې او نفس شفا د ساکت شو لکه دا بیا موږ مجازا لکه وایا ها دلیل د سبولو د اسقاط بولو چې د الکه اسقاط سکی شفیه کی خو شو مثلا هغه که تاسو ماشه لکه فرمایلی دي چې په بل چا باندې خرڅ کړه د عوض باطل د شفنه د باطل هغه ته په بل چا یې سکل او بای باندې نه په خرڅ شو کا نه په مشتری خرڅ کړ بلکې په یو دریم سری باندې لکه شفی شو په خرڅ کړل نو بیا وې دا شفا باطل نه ده البته بيع ونسوه نو په دې الکه مشتری اجنبي باندې پیسې ورکول دي شفیتا نشته او که شفیع ته پیسې ورکړل شفیع به د عوض تګي واپس کی البته شفیع باطله نه خو شو سره باندې تاسو ته دواړه تفصیل کو سره هم پوي ولو با که چې تخرط لك دي شفیع شفعته بمال دی وخت خلک ډیپټي خرڅي خپل وظیفه خرڅي سکول کې ماستری به خلکو خرڅي د دې مسلې دا معلومه چې هغه خرڅولم جایز نه دي تاسو چې شي خرڅي ورمن دا کته دې نه چې خطاجب کې کړي دا یې عوض دې اخیستل دي راتون چې زمانه کې څه خرڅي د حکومت کرسيان ور باندې خرڅي چې ته پکې نه اچي یا خپل څلور باندې څور باندې خرڅي البته تعریف کی کوله استاد حق چې دې ته دوام ورکي نو مرګ تر وخته پورې ټیک شو مولا نو څه خرته به ډیر خلک د سیدا ماستری خرته یې څه خرته په سوري وخت تر وې پښپاګ لکه می وخت نو خوري تا به نه ورته یا نو د دې مسلې نه معلومي چې د حقوق خرته ول دا جائز دي بخلاف القصاص سوال مولانا سوال ہے پیرا مړه تا د خبرې نه دا معلومي چې د حق خرڅول جائز نه دي قصاص ده دا وارثان د مقتول ته ثابت ده نو دا حق د قصاص ده د وارثانو لپاره حالانکه د وارثانو لکه د قصاص په مقابل کې پیسې اخیستل شي کني څه اصل ورول کوي هو جرا نو موږ ته وایي چې مړه حق تا حق فرق حق تا حق وې شکم تا شکم فرق از خېټه خېټه کې فرق کی یا د نه سو کې و چرګ خو سو نیمو کې سو نه یا د نه نه حق دوه قسمه ده یو حق متقرر ده یو حق غیر متقرر چې حق متقرر وي دا غي په مقابل کې عوض راتلی شي او چې حق غیر متقرر وي دا غیر په مقابل کې عوض راتلی نشي ولی تاسو یاد کړئ د حق متقرر په صورت کې تجدد د حکم راځي او تجدد د حکم د ځلکه تجدد د سزات نوې نوې حکم بکرا او حق غیر متقرر تعریق حکم نه بلیږي چې حکم نه بلیږي مخکې دغه حکم بعد ملک د عوض نه هم همدغه حکم لیک تمثيل یاد دي دا قاتل مخکې د صلح نه دا مباح دم حکم سو مباح دم او کله چې د قصاص په مقابل کې عوض ورکړ صلح او صلح کې په دوه لکه درې لکه څلور لکه باندې اوس ته د قاتل حکم سس معصوم دم څه نو معلومیږي دا حق الکه د قصاص متقرر ده دا د صلح او د نه صلح په صورت کې دي احکام بدليږي چې احکام بدليږي نو مخکې الکه وایا مباح دم او سره الکه وایا ها معصوم دم ده د فلهذا دا حق متقرر ده او حق متقرر په مقابل کې عوض راتلی شغه په حکم د مال کې په حکم ده مال کې شامل او دغه لکه چې کوم د شفیع ولا حکم ده دا مشفوع باندې مخکې مشتری مالک د صلح نه مخکې مالک څوک مشتری او چې اوس دا شفیع ورسره صلح وکړه پیسې ولا ورنه واخیستلې او عوض ورنه واخیست عوض نه بعد هم مشتری الکه مالک لکه څنګه چې مخکې مالک حکم پکې بدل شوی د مشتری په طرف نه د بل څه مخکې مالک دی مبه اوس مالک دی مبه نو دا حق غیر متقرر ده ځکه تبديل مبدل پکې ها راغلی نه ده جن راغلی نه ده حق صحیح ده او د حق صحیح په مقابل کې وس نشه رب رب نه مالک نه کوي یا رسمه جعله حق متقرر وبخلاف الطلاق والعتاق ولك الطلاق دام حق ده زوج دی زوج لا د خځې په یو مخصوص محل کې ملک حاصلو نو اوس دا زوج دا عوض چې اخلي دا ملک په المحل نه اخلي دا ملک په المحل نه اخلي خځې دا محل په لکه او پاتې سنور دې خو سره چې چا سره نکاح کوي یا د نسو هغه نه پیسې وخت د خپل ملک په عوض کې او مولا سره ونس تر خپل پورې سره لکه مالک دا پیسې چې مولا د خپل غلام نه اخلي د اعتاق په مقابل کې نه اخلي بلکې دا مملوک په مقابل کې اخلي څه مسله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کې ایمه صحیح ده او خلاف الاعتاق والاعتاق كانوا يتعادون على الميز في المحل فمره دې چې ته وجزيه او نذير شته کني څه کستره شاله کې ما نه موږ مرمه الکه دې څه الکه نذير وشته او کړه زهیر اعظم مالک و څنګه یو سړی ده خاون خدي سره ناس هغه ته وویل چې تا ته اختیار د څه ده اختیار څه مطلب کما سره پاتې کېږي کو ځان ته طلاق اچي اختیار د طلاق چې کله د خلینه دا لفظ اوتل ویریده چې دا ظالم ځان ته طلاق وانه چی بل خزمه د کومینه کې وګوره له کوي خدای ته ملکی چې ته طلاق ځان ته وانه چې ما غورکا د بدل 1000 روپے رس 1000 روپے اوس هغه له خره ټیک ته زما خاوند نه کابل ورته څنګه خاوند اوس په دې صورت کې د خځې اختیار باطل شو او عوض الک په خاول لازم نه ده ځکه دا حق غیر مطلق مخکم د منکو هوا عوض زبال هم د سره منکو هدا عمق شانته نوې نکاح میکا په کې راغل نه د تبدل د حکم نشته نه قبل عوض نه بعد ونذير اذا قال المخير اختاريني بالف عنين ده اني خو په نه دی اچھا اچھا اني نه لکه سامان خراب دی هغه مثلا د خاون سره په خزه یو کال کیږي کال چې پرس د هدايه نکاح ویلی و نو ورته چې بیگم صاحب ایک عرض کرنا چاہتا ہوں اچدار چې ته ما ما سره پاتې شه لکه ما غره ریو سره په بدل خزیل خلک او خځه چې بس ته مې غوړه کړې ټیک ته ما خاوند اوس دې صورت کې خځه دا اختیار نور باطل شي دا داوی ماوی قاضي سره نشي کولای چې مال دون اخلاق کې دا عامل د سامان نه اوچتي یا د نسو البته عوض به د خاوند غواړي نه ته مخ کې مرکو هوا اوس هم سره مرکو له تبدل له حکم نه دراغله چې نه دراغله نو حق متقرر له حق متقرر په مقابل کې څنګه خوش مثلا دا بل سنت د دې تنویر استاد په دې اسامه استاد باندې چې کوم ده پیسې او څنګه تر دې بنی نه نیولای ده نو زما ته پیسې راکې او ته تل صبر وکړه مړه نشته اوس په جب کې اوس دې اجتماع نه راغلم وینه را نه راکې په دې کې دا سني ویني الیاس مولانا را هغه ورته چې ټیک تا زستا کفیل یم دی وتا ته بیا زه حاضروم دې ته کفاله بنفس وای زبا زید د ذات پسې نه پسې په معنی دي خپل غریبانه او که دې به زه درته حاضروم ٹھیک شو مولا اوس دا الیاس کفیل شو او تنویر مقفول عنه شو مقفول له شو او مقفول له شو مقفول عنه ولا کې دغه مولا را او سامه اوس د دې مقفول له ته وې چې مړ زه به یو څو روپۍ درکم ما دې کفالې نه خلاص کړم هغه څوک راوستې چې دوره مضبوط یاد نه ما خلاف دې سور په یبه ترته یاد نه مقفله هورته خلک تک قال راکه خدا ګټه دې غنه به قرضه واغله نه زیات شریعت وای تاسو دا کتاب کې وایي چې دې صورت کې الکوا کفاله باطله سره ایوس په دې کفیل باندې لازم نه چې مقبول او کور کړه مقفله به رب کې لپاره کفیل او کفالت ختم باطل سره خلوه والکفالت بنفس في هذا کفالت بنفس کې په بطلان د کفاره او د عوض په منزله الشفدا په شان د شفیره په روایت په یو روایت او په اخرى بل روایت کې لا تبطل کفاله کفاله نه باطله وما لم واجب ولې دلیل سره ویل انه لا اعراض صراحه په دې هو صورت کې خو شفیع اعراض صراحه نه ده کړی او که فعلا کړی شفیع مقابل کې عوض اصلا من جميل وجوه شفاف ريخي نه نه فلهذا شفاف نه ساقطه البته عوض سره ساقطه ذکر حق غیر متقرر په مقابل کې اخیستل وکیل هي فی الکفاله خاص تم چا ویل چې دا روایت چې کفاله نه د باطله او مال نه د واجب دا په کفاله کې دا خاص تن خاص کړل خصوصي کې وقد عرف في موضعه او دا مسله معلومه کړی شر خپل موضوع کې چاغه مفصول ده قال اذا ما تشفي بطرت الشفاء شفیع طلب مواصبت کړی دا طلب شهاد کړی دا او طلب خصومت نه دی شوی په طلب خصومت نه مخکې مخکې شفیع استاد په وغځوله بس ایا اوس دا شفاء وارثانو ته ثابت ده کنه نه ثابت وارثان ته شفاء ثابت ده بطل الصفه صفه باطل اصل د کموت شفیع مبتل د صفه وقال شافعي طور صالح امام شافعي فرمایي چې نه وارثان په میراث باندې شفه او نولل چې ځکه شفه مضبوطه ده کمزوري ده اوس مضبوطه ده تاسو څه مسله باندې قال رضي الله مصنف فرمایي معنا هداله اذا مات کلمر شفیع بعد البيع قبل القضاء بالشفعه مخکې د قضا نه په شفیع باندې دې صورت کې لکه شفه باطل ده وارثان الکه په میراث باندې وړلې ها و اما اذا مات چې کله مرس شفي بعد قضاء القاضي ورته د قضا د قاضي نه خصوصي باندې شفي لپاره قبل نقد الثمن خو پیسې لاندې جوړ کړل کوي باید یا ها مشتري پیسې له قبل نقد الثمن قبل وصول الثمن ها وقبل قبضه مخکې له قبض د دې شفي دا مبيع لره البيع الکه لازم دې سره کې به لازمه ده چې ورثه فيه وارثان څنګه لازم ده وارثانو پیسې ولا ورکی او لکه د بایو د مشتری نه مستوالي دا مبيع او مشکو دا مشکو اخي مشکو ها قانون دا د شریعت رااله در حقیقت نو حقوق لازمه چې کوم دی هغه وارثان د نقل کیږي الکه د مورث او مخکې چې کوم طلب شاعت له مواصبه کړي او طلب خصومت نه شوی هغه حق لازم نه نه دی او شو مثلا ذکر نقل کیږي فریم سړي کمن وي وهذا نظير اختلاف خيار الشرط یو سړی دی یا بای دی یا مثال په تور مشتری دی هغه ځان لپاره خيار شرط لګولې خو دې د خيار شرط موده پر نه ده مرشو اوس د خيار شرط وارثان ته نقل کیږي نه نقل کیږي مونږ وایو نه نقل کیږي امام شافعي وایي رحمه الله نقل کیږي وقد مر في البيوع اه بل دار دليل دار ولأن بالموت يزول ملكه عن داره دعوه چې طلب محاسبت او طلب اشهاد کو دي شفیع تیسلا او قاضي لا حکم نه دی کړی نو چې کله د مرش نو د دې ځمکې نه چې کوم هغه ځمکه مشکو به و هغه نه د شفیع ملک ختم شو او قانون دا ده چې په ابتدا د به کې به هم ملک ته چاوي د شفیع او چې کله قاضي حکم کوي هم په هغه وخت به هم د لپاره ملک ثابت دي او چې د قضا د قاضي نه مخکې مړ شو نو په وخت قضا د قاضي کې شفیع د لپاره ملک نشته چې نشته نو شفیع به خود به خود سي له باطلي وارثان ته نه کوش مثلا او کته خو وارثان خو بیا مالک شول موږ وارثان مالک کله سبحان د بیت سبحان د قضا کې هند قضا کې مالکان یو مو په چې په ابتدا د وې کې به هم مالکان یو قضا وکړي به هم مالکان خوش بس الله مصری کمن وای نو وای نو وای ولعن بالموت يزول ملكه فمر کېدل د شفیع ماما سره يزول زائل شمن کوم چې شفیع انداره تقور خپل د دنه ويثبت الملك للوارث بعد البيع وقيامه او قيام على كوا وقيامه وقت البيع وبقاءه للشفيع قيام د ملک موجود وجود د ملک وقت بيع کې وبقاءه او باقي پات کېدل د ملک للشفيع د شفيع لپاره لا وقت القضاء لا شرط او په دې صورتونو کې على كوا دا وارث ملک په وخت د قضا کې شته خو په وخت به کې نشته او د شفیع ملک په وخت د لکه به کې شته خو په وخت قضا کې لکه وخت قضا کې غریب مل خدای دې وبي یا دنه هر د فلا استوجب ان ثابتي کې شفاعه بدونه بغیر د غمیل نه چې هغه په وخت به کې همي او په وخت لکه د بقا د قضا د قاضي تر مجلس پورې همي فلا استحقها بدون شرط المذكور نه لکه شفیع او نه لکه وارثان په ادمات المشترک خدای شان ده شفیع خو ژوندی ده مشتری مړ شو آیا اوس دا شفیع د وارثانو د مشتری نه د ازمکه وړی شي کولای نشي دي کې فرق دار مخه د مشتری نه اخیستل د ازمکه شفیع اوس لکه د مشتری چې کوم وارثان دي هغه باندې د دعوه د شفیع سې کې کړو سې کې لکه چې شفیع په صد کې لازمه کولواله او قاضي حکم ورغله بلدا څه ده بلدا او بل بلدا یاد نه څه واورې خا دا مشتری خو مرس اوس دا مشتری کوم مال چې پاتې ده پر مال کې ځمکه ده خو په دې مشتری د دې ځمکې سره څنګه حق د شفیع تعلق نیول دا کم نور قصداران هم دي اوس با دا زمکه د دو منځ کې برابر الکوي تقسیمیږي د شفیع د قرضدارانو او کومه شفیع مقدمه په دې قرضدارانو باندې دا شفیع مقدمه په دې زمکه کې په لورو قرضدارانو باندې ته حق مضبوط پښتو پی هایا ولا دا خلاص خبر دایوه بل فاجي دې ګرو ما خپل تشریح وکړل په مشتری باندې قرض نه پیسې ور باندې قرض او نور څه پاتې نه دي خالص ته غزمه کړه ایا د ازمکه ول قرضدارانو په قرض قرض لپاره خرڅول شي او که بشفیت ورکول شي دا چې دا شفیله ورکول شي قرضدارانو د قرض لپاره به خرڅول نشي کروڑ پیسې هغه ور ورکنه لکه قرضان ولا وبخي او کلیم بخل لکه قیامت کې تر مریض یا نگران الک وای خرڅ چې د مړي طرف نه خپل الک ماشومان لپاره مقرر شوی او یا وصیت کړو مشتری فی ها بی وصیت نو کدا قاضی خرڅ کړ یا وصی خرڅ کړ یا مشتری پکې وصیت وکړو په ټولو صورتونو کې به د قاضي د وصیت باطل ده د مشتری وصیت پکې باطل ده فلی شفیع یفتله چې په لپاره د حق چې باطل کې دا هر یو د قبایل قاضي او د وصي او وصیت لکه د مستری خلاف من الاجماع دا د اجماع سره خلاف ولی ځکه شفیع قال حق دا نقض د تصرف ته مستری هغه ثابت ته پښتو پیږي چې د مستری د شفیع لپاره د حق ته چې د مستری الکوایا هغه تصرف الکه ماکی نو د قاضي او د وصي خو به طریق الاولاد ته کولی شي معطول شي ټیک شو مولا وياخذ وابلي دا شفيع الدار دا دار مبيعا اول بيدي علي ولي تقدم حقه على الغرماء دا حق مقدم ده فقر دارانو ده ولهذا الذي وجد ده حق مقدم ده ينقض تصرفه ما طول شي تصرف د مشتری په حیاته په ژوند د مشتری کې او وصیت هم باطل ول شي او بیر قاطع د وصی هم باطل ول شي بعد مماته بعد مماته خلا خلا اذا باع الشفيع دا سنه دي دا سنه خو ویلې دا سبق تاسو اذا باع الشفيع ما يشفع به قبل ان يقضى له بصحبه شفيع طلب مواسبه هم کړی دا طلب شارع هم کړی دا او قاضي ولا حکم لا تر اوسه پورې کړی نه ده د قاضي د حکم نه مخکې مخکې د خپل کور خرڅ کړل شفقاتك باطله باطله لکه شفیع میت د وخت قضا له قاضي پورې پاتې ولهذا دیو جن زوال د سبب د مفتی له کوي یزول زیری کی به په بيد مشبوه به سره وان لم يعلم بشراء المشبوه دا بل سره شفیع خدا نه خبر چې زماره د اسمت فار د اسمت خرڅ شوی ده دا علم نه مخکې مخکې خپل کور لکه خپل اسمت خرڅ کړو په بعد کې فتو ته ولګل چې او هو د اسمت د لپاره داول شفیع سید د بایو د مشتری من څه به یې سوي ده اسی بایو چل ور باندې وکړو چې دا زمک که زه خرڅ کم ته خو د شوفه داوا نه کوي یا مړه ته زما دوست چیرې داوا کوي بات یو تل جدا خو ما خرڅ کړی اه غواړه نو غواړه لکه ولاړه خبره دونه یو سره دا محمد الیاس استاد او استاد باندې دین د قرضن او دی الیاس وتیلی چې لکه ته اجتماع ته هم تللی وې او قرباني دې په سبیل الله ورکړې ده که په تا باندې چا قرضوي تا کې دا جرأت شته چې ورته مات کړې هوښیار سړی سړی خبر کې راګیر کړي تا چې جرأت ته دې شته چې هغه برانګیخته کاو کړه ما بالکل ټول قرضداران له قرض معاف کړل په خله چې په مارین زر روپې وي یا د نظر لاړه لکه بیا قرض مطالبه نشي کوله کته چې خبر نه ده نو موږ دا عدم علم دا چې کوم ده تاسو کتابونه وایي په اسلام کې قابل اعتبار لدا قابل اعتبار لدا خطو په کې نه وي او او ابر عن الدين ولا يعلم زي خبر نه وي په دغه دی باندې وهذا بالاسلام فاذا باش في داره بشرط الحياه شفیع طلبی محاسبت طلبی شهادت کړي په خپل کوري خرڅ کول لري کوي په هي شرط باندې شفای باطله نه ده څومره موده چې د خيار شرط وي تر هغه مودې پورې د دې لپاره حق تر شفیع ته کوي چې اندر اندر قاضي څوک حکم وکړي لپاره په دې دار مشروع باندې هغه د دش شف مخکې باطله البته خيار شرط موده ختم شول د دکور علاقه د شفیع پور مشتری طرف ته لاړو بیا دعوه د شفیع